اخی دا مصنف کمی خبر ته توجه شوی ده دې کې دې ته شروع شوی ده چې فضیلت د امین شته دی لیکن په فواد د امین باندې فواد رکعت نه شي په فواد رکوع باندې فواد رکعت نه فرقو کې یو څوک شریک شي اگر چې دا په سب تر رسیدلې هم نه دا مدرک درکان دی په دې زمين کې بل یو خبره صلات خلف صف وحده دا مسله مخکې ویل شوم دا دې مو ان شاء الله اگر چې احمد بن حنبل دا غره مرګو دا راي دا صلات خلف صف وحده نه کیږي او په دې کې سرویتونه دي په دې دین یې راځي نه کوي خو سی روایت پرې کې نشته یا هغه کې نزول د کامل په منزله د ناقص نزول د ناقص دی په منزله د عدم مون ناقص شو د په منزله د عدم حلی جلا زید کا کار دی خدای خولا تعود به دی تعودون د څه بیاونه او کولا تعود شي منډه مو او ولا تعود شي اعاده کوي مونږ دی وشو به د سمون مدرک د رکوع مدرک د رکعت شو سب ته چریدل په داخل د صلات کې ثابت شو ځکه د رکوع مخکې وکړه خو بیا سب ته خره ورسېدل او تنبیه په دې موقع کې دا جهیز شولا او د سجدی او د یلسی احکام شروع کړه ځکه چې د قیام نه روسته به هم دغه عمود دی رکوع ده قومه ده جلسه ده سجده ده په دې احکام کې څه افعال دي او څه په دې کې اقوال دي چونکه افعال چې دي په دې تنبیه ده هغه چاله چې د هغه نظر لګي او په اقوال هغه چاله تنوی ده چې هغه وګونه کار کوي کولوند نه لوندي خیر د خشغه وګونه کار کوي اوله مسله د مصنف په ځام کې د اقوال شروع کیږي او په اقوال کې اول قول چې دی ناغه تکبیر دی مصنف څه دسه تعبیرونه کو شباب تکبیر عند الانتقال للركوع عند الانتقال للسجود او عند الانتقال الى القيام اذا قام من السجود د څه ونه ویل بلکې الفاظ وضع کړه د اتمام اتمام تکبیر رکوع سجود کې لفظ هم دغه وضع کړه د اتمام اتمام تکبیر فی رکوع اتمام تکبیر فی سجود او ویره اذا قام من السجود کې باب تکبیر اذا قام من السجود دلته اتمام نه دقه دي کې به دا ذکر کچې یحوی بی سبی سینه یشلو خدا دې اتمام مسله ته مخ کړه رب فهم مخ ذکر ته بعید نه ده چې په دې باندې رب کې پیغام د باج خلقو ځنې خلک دا دي چې تکبیرات انتقال چې د بر نخته یې دا نه وي ځنې وایي تسامح کوي لکه ولید دانه ویل دا شان دي ځنې نور خلکو په بنای مه کې چې دای نه وي عثمان رضی الله تعالی عنہ داند بنی امیہ خاندانو معاویه رضی الله تعالی عنہ دا هم د بنی بنی امیہ خاندانو دې تم دا نسبت نشوي دي چې ګنې دې تکبیرات د انتقال من العلی الاسبق کې نه وي بارنه چاته تا ځنې خلک دا وایي چې علت یې دا ویو چې دا تکبیرات چې دي دا خپل تنبیه دي د برنه چې خط خلق رواني تنبیه ته ضرورت دی هغه خو مقتدی نه نه چې امام استاد دا کا تجزیه پسې کنه تکبیرونه ولې البته کو د خط نه برځي د سیدین انتقال کوي نو ډیر خلک نه یې نه چې د سجدې نه انتقال وشو چې ټیک دی دا قائم نه سجود دی وایي دیمه طبقه دا وه چې هغوی به تکبیر خو ویو لیکن مساحلت به کو اهتمام به نه کو ته مختصر لن ځان سوي یو خیر دی دا چې هر سره زور لګوم نو سخل خو ما حال اسمی عثمان رضی الله تعالی عنہ ته دې خبرې نسبت شوې ده نو د سینا چې عثمان رضی الله تعالی عنہ تکبیر نه وو خو आवाज کمزور شوی وو نو ډېر خلکو بداوی چې تکبیر وی کو د ضعف صوت د وجه نه چل کاوه به په دې حالات کې چې چېړو شي ځنه وای تکبیر وی او ځنه وای تکبیر دی او ځنه وی روی وو خبره کې پورا ما کسو شي چېړو شي ډیر مخالفین ډیر موافقین وی دغه مشر چې کله انتقال راشي نو کم چې د موافقي او د دې مخلصین وي دغه موافقین او مخلصین به د هغه منصب په ټینګولو کې غیل وکړي هغه په ځای څو سوي دي فانور وسر نه ونه ویني منځ کې او بیروس بنی امیه خاندان کې نا اهل دین صحابه خدانه دور عثمان رضی الله تعالی عنہ د معاویه رضی الله تعالی عنہ دان دور هغه متعلق موږ د ناهلی خبرې نه کوو دا د بنی مخاندانو لكن د هغه رستا یزید ابن معاویه مروان ابن حکم ولید شو دا څنګه شلو د کې اورې زدو د نحلیت پکې اړ پروا نه شته تل چاته ته پوس کولې شو حکومت وال و کول مصنف وی تکبیر به وی غواړي او اطمینان او په اتمام به ویل غواړي هم به وی وی هم به د بر نه راکاږي چې اول انتها د انتقال په تقدیر شي هم به حروف ظاهرولي اتمام تعبیر ده په دې پوه شئ تاسو په دې نقطو دا مې دا وساس وکړئ فاتف فی نفسه د تکبیرات انتقال حکم سره سو خو دا زینت صلات ده نماز زینت ده هم ائمه فقها چې دي نو دې ته سنت وي ابن حزم اهل ظواهر واجب بلکې فرض غني دا البته کو درې تکبیرونه پاتې شول نو سیده سوا په کې باندې په هم وای سیده سوا دی کی په دې تحقیق کوه شولې تاسو کته کتاب ته څو ځینې ته متوجه شي قال ابن عباس عن النبي اسلام 113 صفحه باندې راشي د مالک بن حویرث واقعه هم په دقه دی راشي عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ صلى مع علي بالبصره او دا هغه طریقه هم دغه چې پر فواز کې تګورونه وي او به عمران حسین فقان اذا سجدا كبر واذا رفع دم رسول دی فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم چونکه دا احکام یو شان دي ابن عباس میوی یو ځلې اولې ستې کسوات نبی صلی الله علیه ملکا دیم ځلې به صلیت خلف شیخ بمکه اکثر یا بوزړو سو کینا بل سو کو دوی تکبیر نه ویل ما ابن حسن احمد قال سقلت امك ابو القاسم سنت ابو القاسم صلی الله علیه وسلم او په دې کې ما تاسو یو نقطه ویلې و استاد سره کړی دا هم څنګه تو دا ستات ځان نه یا اکرمه چې دا خبره وکړه نو ابن عباس او توی سکلت کو ام کو سنت ابو القاسم صلی الله علیه وسلم او اکرامه چې د خبره د معاویه په یو ویتر کې کړی و نو د شیطانونه چې سکلت کوم کا سنت ابو القاسم صلی الله علیه وسلم بلکې دا هو په دې مړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي پاتې شو د پرې د فقيه دی او نو کما تاسو دا ویلو چې هلته تقریر په جهت خاصه ده کلیه نه ده دلته کلیه د سنت ابو القاسم صلی الله علیه وسلم او هلته تقریر په جهت خاصه ده څنګه په جهت خاصه تقریر ده هلته تقریر په جهت خاصه ده چې پرې ده پکې ده صحابي توقعي تکشری صاحب کې زکات هلته د شرقوم شیدان ټیک ته یو لکات یاد نشي تاسو څخه دا خبرې مې یاروي دا سوس به کوي به قتاده دا روي ذکر کا حدثنا دای کې یعنی قال موسی حدثنا بان چونکی سند کې قتاده راغلو او خطه به همام عن سره تقر کړی او قتاده د اکرمنه هم روایت عن سره نقل کړی عن عن او قطاده مدلس دی نه د دې وینا دیم د سنا ذکر کو چې دا وهم ختم شي دا ابو هرره رضی الله تعالی عنہ رسول روایت کان رسول الله اسلام اذا قام للصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده تسميع حمد خو د دې مقدانه ده د دې مصنف مستقل بابونه ودا کوي دلته خو د تکبیر مضمون په سبا دا ویل شي دي به دې باس نه کو ولې په ولای چې سره تحیات وین مون فاسد دي ها نو تسمیع او تحمید لپاره دې مستقل بابونه ودا کوي د تمانیه لپاره مستقل بابونه ودا کوي ويكبر حين يقوم من سنتين سنتين بعد الجلوس قدو رکعاتو کنا اصل دې دې لپاره مستقل او لك الحمد ولك الحمد سلور قسمه تعبیرات جایز دي اللهم ولك الحمد اللهم لك الحمد دا یو مسله ده چې په رکوع کې اخذ رکوع دې کنا تطبیق دې تطبیق دې طریقې ته وایي تاسو دې یو قول لا هم د تشبیقا تطبیق تشبیقا تطبیق څه دی غیر تشبیق شي ترجمه ته تطبیق څه دی واخذ دغه د امنګ شکو القما او سواد د امام یوسف شیخ تم د نسبت شوی دی والله علم د دین تطبیق نقل دی چې په هین د رکوع کې لاسونه یو بل سره لګول او زنګونه مې کې ګیرول دی وی موږ د رسول الله د عبد الله بن مسعود قال ورلو هغه توی د خلک تاسو پس موږ کوي مشران مو چاو نو موږ ته د مانځه ته خدای مې کې ودرې دا یو یو تر تا ودرې بل تر تا ودرې دا او کله چې رکوع کوله نو موږ لاسونه په رکوع کې خود لاسونه موواله اشاره وکړه موږ لاسونه تطبیق وکړو بینه په خزینه بیا لاسونه دغه شان کړو فارس وی ها کذا فعل النبي صلی الله علیه وسلم کافی جماعت د تابعین هم د غشانت عمل کوي ابراهیم نخعی الخما سواد ابو عبیده عبدالرزاق دا نقل کړی بیا الخما سواد چې د عمر سره ملاقات وکړ تدبیق کو دیم قول اختیار د مړه دی کې حرج نشته کو څوک اخذ رکو کوي کو څوک تطبیق کوي ابن ابي شيبه دارویت هم نقل کړی دی کو خو هغه تطبیق کوا کو نه اخذ کوا دریم قول دا دی چې تطبیق جایز مع الکراهت دی خو د جمهور قول دا دی چې اخذ بالرکوب دی دا احناف هم دا رای ده سفیان ثوری او زری نصیرین مالک شافعی او د عمر نه دا منقول دی رضی الله تعالی عنہ ذالک شین کنا نفعله ثم ترکه ذالک شین کنا نفعل ثم طریقا معلومیږي چې تطبیق منسوخ شوی دی مترجم له کې مصنف د ابو حمید سعیدی روایت نقل کاو قال ابو حمید فی اصحابه ډیر حواله ورکړه ابو حمید سعیدی پر روایت باندې خلق وسوداینی چې ابو حمید سعیدی روایت کې وسای 114 صفحه باب سنت الجلوس فی التشهد او 114 صفحه 145 باب دی فقط ذکر ابو حمید سعید روایت ته مصنف په حواله ذکر کوي چې د سپلس صحابه په مین کې دا اجرا کوله دی دا اشباکم صلاتن برسول الله صلی الله علیه وسلم حواله ذکر کوي هو دا حکم څه وخت وو خو به د دین انتقال شوی دی اخذ به رکوع تا په دې کې به پورا حدیث راشي دوسته ان شاء الله مصنف دا بابونه مسلسل وضع کړو په دې کې تمانیه ته اشاره ده په رکوع کې په قومه کې په سجده کې په جلسه کې ازو چې دا تمانیه نه کوي باب وذک باب نزالن تر مرکا حذیفه دا کسه ډیر سخت تنبیه ورکړه ما صلیت ولو مت یا مت نو مت یا مت علی غیر فطرتی فطر الله محمد صلی الله علیه وسلم خدای خبر چې په کم حد کې اتمام ده نه کوو دلته خلفاظس رضی باب اذا لم يتم رکوع دیم باب ورکه چې استوا د دوه پکا د پرکو کې دقه ابو حمید سعیدی خپاغه 114 سفر روان دی دا یو قول دی معنی نه او وتما نیت وتمانیت دا تلفظ مشته وتمانیت به ورپسې حدیث د موسی صلی الله ذکر کوم محکم تاسو ویل دی چې دې سړي چې مونږ کې خلل راوسته او رسول الله اسلام ته ویلي چې واپس شي چې فصلی فین کلم تصلی په دې کې کدا چرته د چلای املای تم رکوع بیا سب کوم دي دلته خدا به چې فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارجع فصلي فإنك لم تصلي خدای خبر چې په کوم جوت کې خلل وو نقل کول چې طمانیه په رکوع او په قوم او په سجده او په جلسه کې نشوي خو مصنف خپل ذوق د باندې په وځه کړ یره دا یو خبره چې ثم جل حتا تطمئن ساجدا او حتا تطمئن جالسا مخکې تشهود نه دی ویلي سلام نه دی ویلي کتاب الله خو ورکا وسوځي او حدیث کې ترغیب د تمانی دی نور ایما شافعی احمد امام یوسف سلام دغه شانتی وایي چې دا تمانیه فرض ده احناف وی امام ابو حنیفه امام محمد سے کتاب الله کې حنف رکوع سجدو ذکر ده تمانیا په تخریج جرجانی باندې سنت تر دې امام کرخي تخریج ثمانیه پر کو په سیده کې د وجوب د چې دا واجب ده مصنف په دې کې سم مستثنیات ذکر کړو باب حد تمام رکوع والاعتداد فيه مستثنیات کم ذکر کړ ما خلق قیام القعود ما خلق قیام القعود پته ولګی دا چې قیام او قعود کې طول دی قیام فتارتن وتارتن انفرادن کله دومره قیام وشي چې سورته بقره په کې څوک هم وایي شي کله مختصری سورته کوثر او قاعده اولا کې اگر چې په مقدار د تشهود کې ناشتل دي لیکن ثانیه کې خو دعاګانې دي دعاګانې څوک ډېر غواړي څوک لږ غواړي نو تاره تن تاره تن حالات دي او قریب وي دې کې دې ته اشاره ده چې دا تخمین لګوي نفس تخمین اتمام په څومره راځي اتمام په مقدار د درې تسبیحات اتمام راځي او چې پینځو کې متوسطه شو چې وی کې اکمل شو ډېر اوچته مرتبه شو کچره یو ته حادثه را ده د رکوع د اتمام ته تجویز نه جوړې ده نه غهنا ملا کې دل پیدا شسا کو ته خلق وي ملا یو تخلص نه سیدې ته دلار شي خیر دې رکوع دې بشاره وکړه او کو خدای په دې درمیان کې حق رکوع دې کی پاتې دغه سره دا څوک دا موسی صلات دا رفعت ابن رافع دی اکثر دا شوی به دې سوینه کم کار شوو معلومی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عادت کو کړی و سم مکروه تحریمی کې دا واقع شوو د چانه چې واجب پاتې شنه دا باندې اعاده لازمی خو الا چې تدارک کولی شي څنګه تعبیر نه کوم تدارک کولی شي او کو واجب ته پاتې شي او عاده کې تدارک نه کیږي نو څه با جماعت مون واجب ده فوت شوی انفرادي مونږ یو کو واجب ته فوت شو دي اعاده کنه به بسو کې به خو جماعت ثاني خو نه کې خو به به موضوع لاندې لای تدارک د معافات نه کیږي پس په رکوع کې په قومه کې په سجده کې اذکار مسنونه بابو دعا فی رکوع دلته وایي سجود هغه برستو خیر کوم اذکار چې د شاری نه نقل دی هغه ټول په سر او په چسم باندې قبول دي خو ظاهر کې اشکال لري چې دې کې دعا کومه د باب دعا فی رکوع داغه جواب دی چې سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نام دعا ده کنه خو دعای مسله کو نه ده دعای ذکر خدا کنه تعبیر می څنګه وکړو ته ته غواړې ذکر خدا کنه یا به دا وي چې الله مغفل دي دا به کې دعا د مسالې هم نه کوي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وراغ دا کم وو دي تو کوئی دا واوی زائد دی دا می قول دی دا تحسین دا کلام دا پار دی دا منگ چی وایو دا مسلم روایت دا اما رکو فعظمو فی رب سبحان ربی العظیم دا جی الفاظ دا چی دی حدیث کې راځي کله چې د آیات نازل شو فساد به اسم ربک العظیم نو رسول الله اسلام وی دا پر کو کې عمر وګرځوي کله چې دا نازل شو فساد به اسم ربک الاعلى نو رسول الله اسلام وی دا په سجده کې وګرځوي پاتې کوم اذکار چې نقل دي دا ټول مسنون دي او په دې باندې حرج نشته د مبتدی قول لري کوی څوک وایي چې ویل شي د تسمیع او د تحمید په قدرې اختلاف دی امام شافعی سے مطلق دی جمع قائل دی منفرد من تسمیع و تحمید وی سن سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد بوئی امام ابو حنیفه ته منسوب دی چې تقسیم دی امام با تحمید وی تسمیه وی سمع الله لمن حمده مقتدین چې دا به تحمید وی من پدې کې دوان دی وی امام ابي يوسف سيد محمد سوي امام بدوان وی هم به تسمیق کوي وی هم به تحمید وی بل ترغیب ور کوي سمع الله لمن حمده او ځان د الله حمد نه وی اکثر مشران هم دې له ترجیح ور کوي دوان وی